د مکې کړی و دا واقعا دا څه وه موسی علیه السلام والسلام د الله پیغمبر دی هر پیغمبر په یو خاص انداز تربیت کوي او هغه ته دا ټول حقایق هم دغه شان عملا ښایي چې په دنیا کې څه کیږي د موسی علیه السلام هم دغه شان د تربیت لپاره الله حکم وکړو چې ته مجمع البحرین ته لاړ شه او د هغه ځای چې کوم ځای ته تا زه لېږم هغلته زما یو بنده دی او د هغه سره لږ وخت واړوه او دا وخت د دې لپاره چې تا ته د قدرت د دې نظام عملاً پته ولګي او دا پته همداسې هم کېدای شي موږ تا ته بیان کړو. خو د دې قولي بیان نه زیات عملي بیان ضروري دی چې ته په عمل کې ووینې او تا ته د الله د دې ټول نظام صحیح پته ولګي چې دا څنګه چلیږي په دې کې چې دا څومره اوتار چړاو راځي دا د زمانې نه شیب و فراز د دې ټولو تا ته پته ولګي چې دا حادثې نه دي بلکې دا د رب العالمین د مخکې نه طی شوې منصوبې دي. او د هغې مطابق دا هر څه کېږي او دا څه چې کېږي نو په دې کې د مخلوق نقصان نه وي بلکې په دې کې د مخلوق پيده وي او دا بلکل کله کله زميدار خپل پټي ته چې فصل يې راوخېژي خصوصاً د جوارو فصل په تاسو کې چې چا زميداره کړي نو د جوارو زميدار په دې جوارو په پټي کې د راختو نه پس سيل کوي په يوه باندې څاروي راولي، غوان راولي، ويې تړي پکې او يوه هم په دې تيار فصل کې يوه کوي او دا پکې ځکه دا ټول جوار واوړي راواوړي او بيا پکې ګرځي، کوم ځای کې يو ډکی ښه بهترين ډکی وي، ته يې هغه ځای راوچتي کړي او لرې يې ترې ګوزار کړي. يو ساده سړی، يو ناپوهه سړی خو هغه ته فورا وايي، دا ته څه کم عقل سړی يې، دومره بهترين ډکی د جوارو د فصل نه تا ګوزار کړ، نو ته ولې غله نه غواړې؟ خو هغه ته پته ده د دې نورو ډکو په مینځ کې که دی هم ولاړ وي نو دا نور به هم فصل ونه کړي او دی به هم ونه کړي دا هغه ته نتیجه معلومه ده هم دغه شان د دې ټولو کارونو بهترین نتایج رب العالمین ته معلوم دي نو دا څه چې کیږي دا د رب العالمین د مخکې نه طی شوی نظام دی چې د دې عملي تجربه ستا وشي عملي تجربه نو د دې بیان دی الله تبارک وتعالی فرمایي واذ قال موسی لفتاه د موسی علیه السلام سره خپل ملګری ورسره دی یوشع بن نون دی ورسره ملګری دی نو د ځان سره د خپل سبا ناری د پاره یې د خپل ناشتې د پاره یې د ډوډۍ د خوراک سامان اغستی دی دا زمونږ ناشته شو دا هم د غرمې ډوډۍ شو دا د ماښام شو یا څه هغه وخت کې چې په کم کم وخت کې چا خوراک کوو نو روانو په لاره باندې تل یو ځای کې دمم کړې ده خو دې دمې د ځای نه هم دیو تیر شوي دي ددي قصه ده و اذ قال موسی او یاد کړه هغه وخت چې ویلي وو موسی علیه السلام لفتاه هغې خپل ځوان ته لا ابرح زه به همیشه یم حتی ابلغ لا ابرح همیشه به زه روان یم ځم به حتی ابلغ مجمع البحرین تر دې چې ورسم زه مجمع البحرین ته یعنې د دوو دریابونو په سنګم باندې ورسم نو هغه ونیوله لاره خپله په سمندر کې سره به سورنګ جوړونکې او هم دقه ورته الله علامه ښودلې وه په یو ځای کې به ستاسو مئې دا پخ شوی مئې دا ستاسو له دې کوم ځای کې هم کوم رومیال یا بیګ یا څه شي کې هم چې ګوتۍ کې هم تړلی دی دی به د دې نه وځي او سمندر ته به ننوځي او شا ته به پسې دا اوبه بندېږي نه سورنګ به جوړېږي نو هم دقه ځای دی کېنئ زما بنده به هم دغلته وي. چې دا کار داسې وشو، موسی علیه السلام ته دې خپل دې ملګري ولید او حیران شو، ورته خو هغه ته خو څه پته نه وه او دا خبره ترې هېره شوه، نو بس پاڅېدل او روان شو، فلما جاوزا نو کله چې دوی واوړېدل د دې مجمع البحرین نه، قال لفتاه نو دې خپل ځوان ته ووې، آتنا غداءنا راوړه مونږ ته زمونږ هغه ناشته، هغه د سبا د وخت ډوډۍ، سهارنۍ. پخوا زمانه کې دوه ټېمه ډوډۍ وه، یو ته به یې غدا ویله او بل ته عشا، د سهار ډوډۍ او بل د ماښام ډوډۍ. دا دوه ډوډۍ ګانې وې او دې مینځ کې نور خوراک به چا نه کاو سوا د هغه چای وغیره څه څیزونو نه چې هغه وخت کې به څه رایج وو. خوراکونه دا دوه ټېمه وو. وروسته دې خلکو غدا عربیانو د غرمې ډوډۍ ته وویله چې د ماسپښین ټېم کې یې خوري او عشا د ماښام هغه شوه او دې بلې لۀ فطور راوويستو، ناشته دا پکې زيات نو ناشته نوم يې ناشته دی، خو ناشته ټوله هم ښه پوره ډوډۍ يي، نو مونږ يې درې ټېمه خورو. نو هغه وې هغه ست مونږ د سبا د وخت ډوډۍ راوړه، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يقيناً رسېدلی دی مونږ ته د دې خپل سفر نه ستړی والی، يعنې ستړي شو. قال ارأيت، قال نو هغه هغه ځوان ووې، ارأيت، ايا تا ليدلي دي ته خبرې؟ اذ اوینا الی الصخرة چې کله مونږ ایسار شوي وو د هغې چټان خوا ته، د هغې کمر خوا ته، فإني نسیت الحوت نو ما، زما نه هېر شو هغه مېی، یعنې ورک مې کړو، وما انسانیه او نه و هېر کړی زما نه ده لره الا الشیطان مګر شیطان، ان اذکره چې زه یې ستا مخې ته ذکر کړم، یعنې تا ته یاد کړم، واتخذ سبیله فی البحر عجبا او هغه خو لاره ونیوه په سمندر کې ډېره ناشنا، قال ذلک ما کنا نبغي نو هغه ورته ويم دقه شی خو مونږ لټوو فارتدا علی آثارهما نو دوی واپس شو په خپل نشاناتو د قدمونو باندې واپس راله قصصا يعنې هغه نشانات په کومو باندې چې تللي وم په هغې واپس خپل ځای ته راورسېده فوجدا عبدا من عبادنا نو بیا یې مونږ ته دلته یو بنده زمونږ د بندګانو نه دا بنده خضر دی دا خضر څوک دی نو څوک وايي دا ولي دی د اولياء الله نه او څوک وايي دا نبي دی پيغمبر دی څوک وايي چې نه دا نه ولي دی نه نبي دی بلکې دا فرشته ده د اولياء الله خو دا کار نشي کېدی دا چې کوم کارونه د کړي دي دا د الله ولي ځکه ولي ته وحي نه کېږي زیات تر امکان لري دا دی چې اکثر مفسرین دا وایي چې دا پیغمبر و او بس الله ده ته دا علم ورکړی او دا هر څه یې ښودلي وو چې د موسی علیه السلام په دې دې انداز کې تربیت وکړه. بعضې مفسرین دا هم وایي چې دا فرشته وه ځکه یو پیغمبر ته د دې کارونو اختیار خو نه دا ده چې کوم کارونه کړي دي او پیغمبر موسی علیه السلام هم دی خو هغه ته دا ټول کارونه ډېر عجیبه لګېدلي دي چې دا د پیغمبر د شان لایق خو نه دي چې دی دا کارونه وکړي بهرحال دا زموږ د سره بحث نه دی زموږ څه مسله د دې سره متعلقه د سره ده نه چې دا مونږ وپېژنو چې نبي وو که ملک وو هر څوک چې وو خو بس په وجه دا عبدا من عبادنا زیات روایات دا دي چې دا د الله پېغمبر وو او د موسی علیه السلام د تربیت لپاره هم هغه ته خصوصي اجازت او خصوصي تعلیم ورکړل شوی وو آتیناه رحمة من عندنا چې ورکړی وو مونږ هغه ته رحمت د خپل طرف نه وعلمناه من لدنا علما او ښودلی وو مونږ د هغه ته د خپل طرف نه علم قال له موسی چې ورسره مېلاو شو نو موسی علیه السلام ورته وایي. هل اتبعک، آیا زه ستا تابعداري کولی شم، یعنې زه ستا سره پاتې کېدای شم، علی په دې خبره ان تعلمني چې ته به ما ته وښیې، تعلیم به راکړې، مما د هغه څه نه علمت چې تا ته ښودل شوي دي، رشدا څه پوهه او څه دانش، څه علم. قال نو هغه ورته وویې، خضر وايي، نه شي کېدای، انک لن تستطیع معی صبرا، ځکه ته زما سره د صبر طاقت نه شې لرلی. یعنی ستا صبر نشي کېدای زما سره په بعضې خبرو باندې به ته صبر وکړه شي نشي کولی وکیف تصبر او ته به څنګه صبر وکړي دا چې څوک وایي کنه دا دا پیغمبر نه دی فرشته ده نو هغه دا ټول آیتونه په دلیل کې پیش کړي چې دا خبرې ده وکیف تصبر او ته به څنګه صبر وکړي علی ما لم تحط به خبره چې تا احاطه نه کړي تا ته نه معلوم شوی دا غي څه خبر د هغه څه علم تا ته نه وي نو ته به پرې صبر څنګه وکړې؟ داسې واقعات به وي چې تا ته به نااشنا ښکاري خو هغه تا ته به د هغې علم نه یا به نااشنا نه وي. قال موسی علیه السلام خو تللی د الله په حکم تللی دی نو ورته وایي، ستجدني ان شاء الله صابرا زر ده چې ته به ما بیا مومې که د الله خوښه شوه صبر کوونکی، ولا اعصي لک امرا او زه به ستا د حکم یو ذره هم نافرماني نه کوم. همتا سره به همدقسې خاموش روان یم. ته به تپوسونه نه کوې فانطلقا نو موسی علیه السلام سره خبره ومنله فانطلقا نو دیو دواړه روان شو دې ځای نه پته لګي چې دا ملګری بیا پرېښی دی ځکه دا دواړه یوازې روان دي فانطلقا دا دواړه لاړل حتی اذا رکبا فی السفینه تر دې چې دوی سواره شو په کښتۍ کې بس په سمندر خوا وه نو سمندر کې یو ځای کې په کښتۍ کې کېناسته چې کېناسته نو خرقها خضر دا کښتۍ یو تخته ته ویسته ویشلوله، موسی علیه السلام ورته فوراً په قار شو، قال اخرقتها، وی دا کښتۍ دې وشلوله، سوری دې کړه، لتغرق اهلها، دې دپاره چې ددې دا کښتۍ واله څومره خلک دې دا ته غرق کړي په دې اوبو کې، لقد جئت شیئا امرا، دا خو دې ډیر ناشنا کار وکړو، ډیر عجیبه کار تا وکړو، قال هغه ورته وی الم اقل لک، ایا ما تاته ویلي نه وو انک لن تستطیع معی صبرا ته زما سره هیڅ ته طاقت نه لری د صبر. موسی علیه السلام ته احساس وشو نو ورته وایي، قال ویې ویل، لا تؤاخذنی بما نسیت ته مه نیسه ما په هغه څه باندې چې زما نه هېر شوي، ولا ترهقنی او مه اچوه په ما باندې من امری زما د کار نه عسرا تکلیف یعنې دا معاف که فانطلقا هغه وایي بس زه ټیک ده وړم بې ځل دی خیر دی فانطلقا نو بیا روان شو لاړل. حتی اذا لقیا غلاما تر دې چې دوی میلاو شو د یو هلک سره په یو ځای کې نوجوان هلک دی خضر ورپسې ورغی او هلک یې راونیو مرۍ باندې وله زور کړه یا پر سویسته یې مړ کو فقتله نو قتل یې کو موسی علیه السلام ته خبره ډېره ناشنا ولګېده یو پاک پاک دامن یا پاک چې هغه څه جرم نه دی کړی او هغه هلک ته وجنه ورته وایي قال ورته ویل اقتلت نفسا زکیه آیا تا قتل کو یو پاکیزه نفس فلا تصاحبني نو بیا زما ملګرتیا نوره پرېږده بس قد بلغت من لدني عذرا بېشکه زما په باره کې ته عذر ته رسېدلی اوس چې ته ماته معذرت وکړي چې بس دی فانطلقا نو روان شو حتی اذا اتیا اهل قریه چې دوی ورسېده یو کلي ته یو کلي ته ورغلل استطعما نو د دې کلي والو نه ډوډۍ وغوښته موږ له مېلمستیا راکوي نو دا کلي والا هم عجیبه کلي والا و فابوا ان یضیفوهما، دوی انکار وکړ د دوی د مېلمستیا نه، وې زېد تاسو له ډوډۍ نه شو درکولی. چې دا انکار یې وکړو نو دغلته یو دېوال غورځېدلی پروت و په دې کلي کې، فرمایي، فوجدا فیها جدارا، دې دواړو دلته ولید بیا موندو یو دېوال، یرید ان ینقض، چې بس غورځېدو واله و، یعنې عنقریب غورځېدو واله و، فاقامه، نو خضر ولګېد او دا دېوال یې ووهو. نو کېدای شي هغه دېوال ووهو، خو موسی علیه السلام به ورته هم څه ګټې مټې اوچتې کړي. خو بهر حال دېوال چې هغه فاقامه هغه دېوال سم کړو. قال موسی علیه السلام ورته وې، وې ګوره دا خلک چې موږ ترې ډوډۍ مطالبه وکړه، نو دومره بې کاره خلک دی چې موږ له سره ډوډۍ را نه کړه. نو تا چې ورله دا دېوال سم کړو، نو لو شئت لاتخذت علیه اجرا، نو که دې خوښه وای نو داسې په اشاراتو کې او داسې په تعریض غونې که دې خوښه وای نو په دې به دې مزدوري اخیستې وه چې ډوډۍ به هم پرې خوړلې وه لکه دا خلک خو د دې نه دی که نه دې قابل نه دی که نه دوی له دیوال ووهلی شي دومره بېکاره خلک دی قال وویل ورته خضر هذا فراق بیني و بینک دا زما او ستا د جدایۍ ځای دی سأنبئک زر د چې تا به خبر کړم بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا په تاویل د هغه څه چې تا د صبر طاقت نه لرو په داغې تفسیر او داغې تشریح ورته اوس بیان کم یعنې حقیقت به درته وښیم، نو واوره، اما السفینة، هر چې دا کشتۍ وه، فکانت لمساکین، نو دا د یو څو مسکینانو وه، یعملون فی البحر، چې دوی به مزدوري کوله په دې کشتۍ باندې په سمندر کې، دې سمندر کې لګیا وو، مزدوري یې کوله، فاردت ان اعیبها، نو ما اراده وکړه چې دا کشتۍ عیبجنه کړم، په دې کې څه نقص پیدا کړم، او دا ولې؟ وکان وراءهم ملک، د دوی نه اخوا ته یو بادشاه ننراوتی او بهر ناست و. او هغه بادشاه څنګه؟ یأخذ کل سفینة غصبا، چې نیوله به یې هره کښتۍ په غصب باندې، په زور زبردستۍ باندې. پولیس والا ته د ګاډو ضرورت و، بهر راوتی نو څومره سوزکي او ډاټسنې چې راتلې نو په زور یې نیولې او تاڼۍ ته دننه کولې، نن زموږ ضرورت دی. نو بادشاه هم لګیا و، کښتۍ ټولې نیولې، نو دا مې وغوښتل چې په دا عیبجنه کړم، نو بادشاه بیا ونیول چې دا خو خرابه ده، نو ځي به، نو دا خلک به پرې خپله مزدوري کوي. نو دې ځای کې پته ولګېده، د چا په کښتۍ کې چې سوری کېږي په سمندر کې او څه نقص هم چېرته بل راځي په لاره کې، رکاوټ راغی، نو پته ولګي دا ښکاره رکاوټ خو دی، خو اخوا ته یو عظیم، حکمت بل کار پر ما دی، یو بله فیصله ده یا یو بله لویه حادثه ده چې د هغې نه ته بچ کېږې. ته د حیات اباد نه روان شوی وې، په ټاون کې ستا روژهماتې دی، نو سړي ډوډۍ تیاره کړې ده او سموسې هم سړېږي او کجورې هم پرتې دي او پکوړې دي او څه دي او څه دي او په انتظار ناست دی، خپل هم څه نه خورې او اذان نږدې شو، خو تا ته په ټاون کې د ګاډي دوه ټیرونه برسک شو، بلکل. او بس ناست یې ورته خپه او پریشان یې او داسې غم دی درباندې چې هغه سړی هم خپه او ته هم خپه خو تاته څه په دا ولې وشو دا خو د الله په حکم شوي دي د دې نه اخوا ته یو بل مصیبت نه الله ته په دې باندې بچ کړي یا یو بل لویه فایده تاته د دې په وجه باندې ملاو شوه دا د الله فیصلې دي او د دې د حکمت نه ته نه خبرېږي تاته پته نه لګي او تاته هیڅ پته نه لګي زه له څه نه بچ شوم او څه راته میلاو شو خو دا د الله په دې کې خیر دی، دا د الله حکم دی، واما الغلام او هر چې غلام و فکان ابواه مؤمنین دا هلک چې مې قتل کړی دی، فکان ابواه مؤمنین نو د دیو مور او پلار د ده ډېر نېکان و، مؤمنان په خشینا نو مونږ ویرېدو ان یرهقهما دا به سرکشه جوړېده دا هلک دا چې ځوان و دا به ډېر سرکشه او باغي جوړېده او مونږ ویرېدو د دې نه د دې په خشینا مراد فعلمنا مونږ پوه شو مونږ ته علم وو چې دا به څه ان يرهقهما چې دی به اثر واچوي د خپل ګمراهۍ په دیو باندې طغیانا وکفرا یعنې د سرکشۍ او د کفر د سرکشۍ او د کفر هغه اثر به په هغوی باندې ور واچوي فاردنا نو مونږ وغوښتله ان یبدلهما ربهما چې بدل کړي د دیو دپاره رب د دیو خیرا منه غوره د ده نه زکاة د پاک دامنۍ او د پاکیزګۍ او د تقوا په لحاظ سره واقرب رحما او د صله رحمۍ په وجه باندې هم د مور او پلار سره د نیکۍ او د رحمت د پاره هم الله به د دې په ځای دوی له بل بچی ورکړي او دی ترې واغست چې د دوی دین بچ شي نو دا چې په دنیا کې څومره حادثې راځي څوک مړه کیږي او څوک حادثو کې ختمیږي او چې په څه طریقه او څوک په څه خلک خفه شي. خو دا خو الله ته پته ده چې د ده لرې کول ترې بهتر دي. د چا بچی مړ شي، دومره چغې مه وهه، دا د الله فیصله ده، راضي اوسېږه، یو د زړه خپګان دی. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بچی وفات شو، ابراهیم د سترګو نه اوښکې لاړې، نو یو کس ورته وايي، صحابي، یا رسول الله! ته هم، یعنې ته هم ژاړې؟ فرمايي، او، القلب یحزن والعین تدمع. زړه غمجن شي نو سترګې اوښکې توی کړي خو فرمايي، مونږ د خپل رب په فيصله باندې راضي يو، ابراهيم يې مخاطب کړو، يا ابراهيم انا بفراقک لمحزون، ابراهيمه په جدايۍ دې ډېر زيات خپه يو، خو د دې سره د خپل رب په فيصله باندې هم راضي يو، بيا فرمايي دغه سړي ته، هغه څوک زما امتي نه دی، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوی الجاهليه هغه څوک زما امتي نه دی چې ګريوانونه يې وشلول، په خپل ځان باندې يې راکېښود او سينه کوبي شروع کړه او د جاهليت د چغو په شان چغې يې ووهلې، دا زما امتي نه دی، دا زما امتي نه دی، ګريوانونه مه شلوئ، ځانونه مه ښکاره کوئ، بدن مه وهئ، په خپله خپل مخ باندې مه راږدئ، مخ مه شوکوئ. دا ولې د خپل رب په فیصله باندې راضي شئ، په دې کې ستاسو لپاره خیر دی او دا تاسو ته پته نشته، خو ستاسو رب ته پته ده چې په دې کې خیر دی. او بیا فرمايي، واما الجدار، دا دیوال هم چې برابر کړو، فکان لغلامین، نو دا د دوو هلکانو و، یتیمین فی المدینة، چې هغه یتیمان وو په دې ښار کې اوسېدل، وکان تحته کنز لهما، او د دې لاندې د دوی خزانه پرته وه. وکان ابوهما صالحا او د ده پلار د دې دواړو پلار نېک و، فاراد ربک نو ستا رب اراده وکړه ویې غوښتل، ان یبلغا اشدهما چې ورسېږي دوی خپلې ځوانۍ ته، عقل په کې راشي، ویستخرجا کنزهما او بیا دا خپله خزانه ښه په قلاره راوباسي، رحمة من ربک دا نعمت دی ستا د رب د طرف نه، یعنې دا څه چې مونږ جوړ کړل آباد هم کړل د چا ځای هم آباد کړو، چاته هم ترقي ورکړه نو د دې هم څه خاص حکمت دی، څه خاص وجه ده، هسې نه ده، ځکه ده بیا ورته وروسته وايي، وما فعلته عن امري، نه دي کړي ما دا کارونه په خپل اختیار ګوره دا دا یعنې دا د الله په حکم باندې شوي دي، ذلک تأویل ما لم تسطع علیه صبرا، دا تاویل د هغه څه وو چې تا په هغې باندې د صبر طاقت نه لرو، دا حقیقت د هغه څیزونو چې تا صبر طاقت نه لرو. خو پته تربیت خو وشو کنه چې دا ټول هر څه ورته بیان کړل پته ولګیده ټول هر څه د رب د فیصلو مطابق کیږي او دا څومره څه چې دي دا ټول د دې مخلوق د خیر د پاره کیږي بادشاه د خپل رعایا د شر د پاره څه کارونه نه کوي بلکې د خیر د پاره کوي او رب العالمین ډیر مهربان دی دا ټول رحمت دی ستا د رب د طرف نه ځکه دا مې په خپل اختیار نه دي کړي بلکه دا د رب په حکم باندې ويسألونک عن ذي القرنين د دې نه پس د دريم سوال جواب شروع کيږي د ذوالقرنين په باره کې ديو تپوس کړی دی د دې واقعې نه چې کوم غرض دی هغه خو بالکل واضح دی هغه دا چې ذوالقرنين يو لوی بادشاه تیر شوی دی د ده قصه هم ورته وکړه ذوالقرنين دغه و خو ورسره دا هم دیو ته وویل شو د ذوالقرنين هغه بادشاه چې د مشرق او د مغرب حکومت په قبضه کې و او د ده په لاره کې هېڅ رکاوټ نه و، دا څومره فتوحات چې ده کړي دي، د دې باوجود دی د الله بنده، د هغه د توحید قایل او دا ټول اختیارات او ټول طاقت ده یې د الله د طرف نه د ځان لپاره یو نعمت او یو هدیه ګڼله، دی مشرک نه و، بلکې د دې هرڅه باوجود هم موحد و او ستاسو دا لږ مالونه او لږې مشرۍ دي، په دې باندې تاسو دومره دوکه شوي یئ او په تکبر کې مبتلا یئ چې د الله سره هم شرک شروع کړی دی. تپوس کي ستا نه د ذوالقرنين په باره کي قل ورته ووايه ساتلو عليکم منه ذکرا زړه ده چي زه به واوروم تاسو ته د هغه نه څه ذکرا د هغه څه حال به درته ووايم انا مکنا له في الارض يقينا موږ ورکړی وو ده ته په ځمکه کي طاقت هم اقتدار هم مو ته ورکړی وو د دي ذوالقرنين په باره کي مختلف روايات دي څوک وايي چي دا خو د ابراهيم عليه السلام په زمانه کي تير شوی دی خو د ټولو نه زيات مشهور روايت چې کوم دا جدید محققین چې دا کوم دیو ریسرچ کړه او تحقیق کړی دی د هغې په نتیجه کې دیو جدي نه مراد دا مشهور حکمران دا چې کوم ایرانی خسرو تیر شوی دی همدغه ته مراد ده چې د زمانه 529 قبل مسیح ده او یوش کاله د حکومت کړی دی هم د ده په باره کې یعنی د اهل کتابو په کتابونو کې هم ده ته ذوالقرنین ویلی شوي دي او ذوالقرنین ورته وایم په دې چې دا دوه قرنه مشرق او مغرب په دې دواړو باندې دده حکومت تېر شوی دی، ډېر عظیم حکومت یې و، ځکه ده ته ذوالقرنین ویل شوي دي، دده ددې فتوحاتو او دده ددې کمال بیان الله تبارک وتعالی کړی دی، فرمایي، انا مکنا له فی الارض یقینا مونږ ده ته طاقت ورکړی و په ځمکه کې، وآتیناه ورکړي وو مونږ ده ته من کل شیء د هر شي نه سبب، وسائل او اسباب، یعنې د هر څه لپاره د فتح کولو لپاره وسله پکار ده، د ژوند تېرولو لپاره او د فتوحاتو او د کامیابۍ لپاره ده ته ټول وسائل، تاسې ورته ریسورسز وایئ، دا ټول ریسورسز ده له موږ ورکړي وو، هېڅ څه کمی ورته نه وو، فاتبع سببا نو دی ولګېد په یو سامان پسې. یعنی یو مهم اراده وکړله په یو مهم ورپسی شو نو چرته روان شو په یو لار باندی روان شو حتی اذا بلغ مغرب الشمس نو دی چی تلو تلو نو د نور د پریوتو ځای ته ورسیده یعنی بحیره روم ته ورسیده نو د نور د پریوتو ځای ته خو نه ورسیدلی خو هغه ځای ته ورسید چی د هغه نه پس اخوا نور دسی ښکاری لکه چی پریوزی نو دقه ځای ته ورسیده وجدها نو بیا یې موندتو تغرب فی عین حمیه چی دی پریوزی په یو توره چینه کې د اصل کې نور چې کله پرېوځي نو داسې ښکاري لکه دا اوبه چې تکې تورې دي او دی پکې دننه ورننوځي ووجد عندها قوما او بیا یې موندو د دې چینې سره یو قوم یعنې د دې سمندر په غاړه قلنا مونږ ووې دا وینا دی څه پیغمبر نه و چې ده ته وینا شوې ده نو فرمایي مونږ ورته ووې ای ذوالقرنین اما ان تعذب ته دیو ته عذاب ورکې و اما ان تتخذ فیهم حسنا یا په دوی کې ته نیکه رویه اختیاروې د دوی په باره کې ده ته خو وحی نه ده شوې، دا وینا په زبان حال سره ده، یعنې ده ته مونږ داسې طاقت ورکړی وو چې د ده خوښه وه چا ته سزا ورکوي او که چا څوک معاف کوي، نو ځکه دلته صرف نسبت چې ده ته مونږ وحی کړې وه یعنې ده ته مونږ الهام کړی وو، خو دا الهام هم داسې نه وو چونکه طاقت مکمل حواله شو، نو چې طاقت حواله شو نو خوښه ده چا له سزا ورکوي او چا له نه ورکوي څوک معاف کوي. قال دې ځای کې اوس دا چې کوم د ذوالقرنین خبره ده، قال ده ووې، اما من ظلم هغه چا چې ظلم وکړو فسوف نعذبه زر ده چې هغه ته به مونږ عذاب ورکړو یعنې قتل به یې کړو ثم یرد الی ربه بیا به دی واپس کړی شي خپل رب ته په آخرت کې فیعذبه عذابا نکرا نو الله به ده ته عذاب ورکړي عذاب سخت دا وینا د ذوالقرنین دام دسې نه چې هغه په ژبه جواب ورکړی دی، چګنه الله ته دغه وې دوله جواب ورکو، هغه په زبان حال سره و او دا به زبان عمل دی، یعنې د ده عمل داسې و، عمل یې داسې و، چې چا به ظلم وکړو هغه له یې سزا ورکوله او چا چې ظلم نه کوو، واما من آمن، او هغه چا چې ایمان راوړو او نیک عمل یې وکړو، فله جزاء الحسنی، نو د هغه لپاره جزاء ده، بدله ده، ښه بدله، یعنې دا عمل کې هم دسې روانه وه. وسنقول له من امرنا یسرا او مونږ به هغه ته ووایو د ویلو نه مطلب مونږ به هغه ته نرم احکام ورکو هغه ته به نرمې خبرې نرم احکام ورکو ثم اتبع سببا د دې ځای نه دی واوړېد ثم اتبع سببا بیا ورپسې شو په یو بل سامان او د بل سامان نه مراد یو بل مهم باندې ورپسې شو حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې ورسېدو دې ځای د ختو د نور ته یعنې دومره روان شو او دا چې د هغه ځای نه را روان شوی مراد د دې نه مفسرین لیکي دا د مکران او قندهار او بلخ او دا دا طرف داسې روان شوی په دې طرف تللی دی وجدها نو بیا موندو دا نور تطلع چې را ختو علی قوم په یو قوم باندې لم نجعل لهم من دونها سترا چې نو ګرځولی موږ د دې دپاره د دې نور نه سوا بله څه پرده یعنې دا دومره وحشي قوم چې د دیو د جامو کپړو د دې څه څه شی نه وو، ژوند یې همدغه وو چې په دنور کومه پرده وه پرې همدغه یې جامه وه. کذالک همدقه رنګې یعنې څنګه چې ده فیصله کړې وه په هغه قوم کې چې په مغرب د نور کې وو په ځای د پرېوتو د نور کې دلته هم دقسې فیصله وکړه وقد احطنا بما لدیه خبرا او موږ احاطه کړې وه په هغه څه باندې چې د ده سره وو خبرا د علم نه ثم اتبع سببا بیا دی ورپسی شو په یو بل یعنی د یو بل مهم د پاره یې سامان تیار کو روان شو دا دده فتوحات دی چی دی روان دی هسی نه دی روان بلکه د ځینو دا ټول علاقی فتح کوی او روان دی حتی اذا بلغ بین السدین تر دی چی ورسیدو دی مابین دغه دوو غرونو ته هم په دغه طرف باندې دی روان شوی دی او د دینه مراد دا بره چی روس طرف ته او کوم علاقی دا کوه قفقاز دغلته ورسیده وجد من دونهما قوما د دې دواړو غرونو په منځ کې د دې خوا ته یو قوم بیا موندتو لا یکادون یفقهون قولا چې دوی د سره په خبره پوهیدل نه ان د سره یا خو دومره قمقلان خلک وو ناپوه چې د سره خبره نه اورېده نه او یا چې په ژبه یې نه پوهېدل یعنې په خبره باندې نه پوهېدل قالو نو هغوی درخواست وکړو یا ذوالقرنین دغلته چې کوم خلک اوسېدل ای ذوالقرنینه ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض یقینا یاجوج او ماجوج فساد کوي په ځمکه کې ورانۍ کوي فهل نجعل لک خرجا دا کیدای شي موږ ستا لپاره لږه مزدوري مقرر کړو پیسې ټیکس درکړو دا دی کنه موږ له پول جوړ کړو بیا به په هغې باندې د انیچې والا ټول پلازه جوړه شي نو داسې ده چې موږ تا لپاره څه څه ټیکس مقرر کړو څه مزدوري څه پیسې مقرر کړو علا ان تجعل بیننا وبینهم سد دا چې ته زمونږ د دیو په منځ کې یو لوی بند جوړ کې چې دوی په موږ پسې نه راځي دا یاجوج او ماجوج فساد کوي د یاجوج او ماجوج جمهور محدثینو په نس باندې دا د نوح علیه السلام د یو زوی یافث ابن نوح اولاد دی هم د هغې اولاد داسې چې څنګه د نوح علیه السلام نور اولاد دی نو دا هم دغه شان اولاد دی په قرآن کریم کې د نوح علیه السلام په باره کې هم دغسې راځي وجعلنا ذریته هم الباقین هم د دې نوح علیه السلام اولاد موږ باقي پاتې کړی دی د دې نه معلومېږي چې د طوفان نوح نه چې پس وروسته کوم انسانان پیدا شوي د نوح علیه السلام په اولاد کې دي دا ټول همدغه یاجوج او ماجوج د یافث ابن نوح اولاد دی. د دې په باره کې بعضې خلک غلطې غوندې خبرې کوي وایي چې دا د نوح علیه السلام د هغې نطفې نه چې هغه په ځمکه غورځېدلې وه د هغې نه پیدا شوي دي نو د پلار طرف نه خو دوی د نوح علیه السلام اولاد دي خو د هغه د بي بي اولاد نه دی نو دا ټول دیو دروغ وایی دا هم د نوح علی سلام د بچی اولاد دی د یافث ابن نوح دا هغه خلک دی چی د دیو د یاجوج او ماجوج په نوم باندې دا قوم مشهور دی او دا خلک یې د فساد نه تنګ وو نو ذوالقرنین ورته وایی قال وویل ده ما مکنی فيه ربی هغه چې ماته طاقت راکړی دی په هغې کې زما رب خير ډېر غوره دی، فاعينوني يعنې ما ته چې کوم مال الله راکړی زما لپاره هغه پوره دی، ستاسو ټېکسونه ما ته نه دي پکار، فاعينوني نو ستاسو. مینځ د دیو کې ردمن یو بن یو صد و ااتونی زبر الحدید وی راوړی ما ته ټوټې د اوسپنې د اوسپنې څادرې راوړی حتی تر دې پورې اذا ساوه دا څادرې ایښودې د دوو غرونو په دې مینځ کې دا دیوال اوس هم شته دی د دې دواړو د کوه قفقاز دغلته دا دوه غرونه دي او په دې مینځ کې د داغستان په دې علاقه کې دلته یو دره ده در دره داریال په نوم باندې په دې کتابونو کې لیکل شوې ده هم دغه ته سد ذوالقرنین دې مورخینو او مفسرینو ویلې ده نو مات حتی اذا ساوا تر دې چې د برابر بین برابر کو بین الصدفین په مابین درې دوه غرونو کې دا خلای ټوله ډک کړه قالا فخو، نو بیا یې وي چې اور بل کړئ، یعنې اوس اور بل کړئ، دا اوسپنه ګرمه شي، حتی اذا جعله نارا، تر دې چې دا اوسپنه یې اور وګرځوله، یعنې دومره یې ګرمه کړه چې دا اور جوړ شو، چې اور، اوسپنه اور جوړېږي خو ویلې شي که نه، نو یو ځای شي د یو بل سره، قالا نو بیا یې وویل، آتوني، راوړئ ماته افرغ علیه قطرا، چې زه واړوم په دې باندې ویلې کړی شوې تانبه، فما استطاعو. نو دوی به طاقت نه لري ان یظهروه چې په دې باندې راوخیژي، وما استطاعوا له نقبا او طاقت به نه لري دوی د دې د سوري کولو، یعنې نه به سوری کولی شي، نه به پرې د پاسه راوړېدای شي. قال ویې ویل، ذوالقرنین دلته څه وایي؟ د دې دومره لوی طاقت باوجود څه وایي؟ هذا رحمة من ربي، دا زما د رب رحمت دی چې ماته یې راکړی دی، فاذا جاء وعد ربي، نو کله چې راشي وعده د رب زما، یعنې قیامت یا د دیو د راوتو وخت، جعله دکاء، نو وبه ګرځي دې بند لره ټوټې ټوټې، وکان وعد ربی حقا، او ده وعده د رب زمونږ حق، زما حقه، د ما د رب وعده حقه ده، یعنې دې دومره لوی طاقت باوجود دی دا نه وایي دا زما طاقت دی، بلکې دا زما د رب حکم دی او د هغه رحمت دی، وترکنا بعضهم، او پرې به دو مونږ بعضې د دیو نه یومئذ په دغه ورځ یموج، چې ننوځي به دي وپي بعض په بعضو کې یعنې دومره ګڼ به یې ونوپي خه پي سور او پوک به وواله شي په شپېلۍ کې فجمعناهم جمعا نو راجمع به کړو مونږ دیو ټول وعرضنا جهنم یومئذ او را مخامخ به کړو مونږ جهنم مخکې به راولو مونږ جهنم په دغه ورځ باندې د کافرین کافرانو لپاره عرضا مخامخ الذین کانت اعینهم فی غطاء هغه خلک چې د هغوی سترګې په پردو کې وې عن ذکري زما له ذکر نه وکانو لا یستطیعون سمعا او دیو تیار نه وو اورېدو ته طاقت یې نه لرو یعنې اورېدو ته تیار نه وو افحسب الذین کفروا آیا ګمان کوي هغه کسان چې کفر یې کړی دی ان یتخذو عبادي چې ونیسي زما بندګان من دوني زما نه سوا اولیاء دوستان سرپرستان انا اعتدنا یقینا مونږ تیار کړی دی جهنم دپاره د کافرانو نزلا د مهمان نوازۍ او د مېلمستیا ځای قل ورته ووایه دې ځای نه پس چې کومه جملې الله فرمايي د غور د اورېدو دي، تاوانيان څوک دي؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا ایا خبر نه کړم تاسو په هغه خلکو چې تاوانيان دي د هغوی عملونه یعنې د عمل د هغوی په خساره کې دی بالاخسرین اعمالا د هغوی چې څومره عملونه دي نو په خساره کې دي د هغې په وجه هغه څوک دي الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا هغه خلک چې ختم شوی دی د هغوی عمل د هغوی سعی او کوشش په دنیا کې په ژوند د دنیا کې فی الحیات الدنیا ټوله ستړې د دنیا د ژوند لپاره تېره کړې ده وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا او دیو ګمان کوي چې دیو ښه عملونه کوي نو یا خو دا ده چې نیک عمل یې درسره نه دی کړی یا دا ده چې څه یې کړي دي نو د ریاکارۍ لپاره یې کړي دي نو دیو به دا چې دا مونږ ښه کار کړی دی خو ښه نه دی ټول ختم شوی دی اولئک الذین کفروا، دا هغه خلک دی چې کفر یې کړی دی، بآیات ربهم، په آیاتونو د رب خپل باندې، ولقائه او د هغه په ملاقات، فحبطت اعمالهم، نو ختم شوي د دیو عملونه، فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، د قیامت په ورځ به دیو ته مونږ هیڅ وزن وبه نه درو د دیو د پاره د قیامت په ورځ هیڅ څه وزن، یعنې د دیو د اعمالو به هیڅ څه قدر نه وي، ذلک جزاؤهم، دا بدله د دیو د جهنم جهنم دی، په سبب د دې چې دیو کفر کړی او نیولي وو دیو زمونږ آیتونه او زمونږ پیغمبران په ټوقو، یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه یې کړي، د دیو دپاره جنت الفردوس دی، میلمستیا همیشه به وي دیو په هغې کې، نه به طلب کوي دیو د هغې نه ګرځېدل بل طرف ته، قل ورته ووایه، لو کان البحر مدادا، که چرته شي سمندر سیی، سیی، سیاهي، سیی نه مراد هغه دوات ولا څه چې خلک پرې لیکل کوي، لکلمات ربی، دپاره د کلماتو د رب زما، د فرمانونو د رب زما، لنفد البحر، نو دا سمندر به ختم شي، قبل ان تنفد کلمات ربی، د دې نه مخکې چې ختم شي دا کلمات د رب زما ولو جئنا بمثله مددا اګر که راولي دیو یعنې راولو مونږ بمثله په شان د دې سمندر باندې بل سمندر هم مددا د ده د مدد دپاره قل ورته ووایه انما انا بشر مثلکم یقینا زه بشر یم ستاسو په شان یوحا الی چې وحی کیږي ماته انما الهکم اله واحد چې یقینا ستاسو اله يو اله دی، فمن کان يرجو لقاء ربه، نو هغه څوک چې اميد لري د ملاقات د رب خپل، يعنې يريږي د ملاقات د رب خپل نه، فليعمل عملا صالحا، نو هغه دې کوي نيک عمل، ولا يشرک بعبادة ربه احدا، او شريک دې نه ګرځوي په عبادت د رب کې خپل کې هيڅ څوک. سورة مريم مکي سورت دی، په ترتيب د تلاوت کې نولسم نمبر دی. او په ترتیب د نزول کې څلور څلوېښتم نمبر دی، چوالیس نمبر دی، د سورة فاطر نه پس نازل شوی دی، دا سورت د هجرت حبشه نه مخکې نازل شوی دی، مشرکانو د مکې چې کله مؤمنان ډېر زیات تنګ کړل نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دیو ته حبشو طرف ته د هجرت حکم وکړو او دا ورته وفرمایل هلته یو نیکدل بادشاه دی چې هغه په چا باندې ظلم نه کوي. او نه د هغه خوا ته په چا باندې ظلم کېږي، نو تاسو هلته لاړ شئ، چونکه نجاشي عیسايي بادشاه دی او هلته ټول یعنې عیسایان مشران ټول دغه خلک دی، نو دوی ته ضرورت د دې خبرې و چې د عیسی علیه السلام د پیدایش، د مریم د پیدایش او دا ټوله قصه په تفصیل سره دوی ته بیان کړي. بیا د عیسی علیه السلام د الوهیت خبره چې هغوی دا عقیده لري، د دې په باره کې هم دټولو نه مخکې د زکريا عليه السلام خبره ورته وشوه چې زکريا عليه السلام دعا کړې ده هغه ته الله دعا په جواب کې د داسې يو بي بي نه چې هغه شنډې ده بوډۍ شوې ده ددې باوجود بچی ورکړی دی يحيا نو که بغير د څه اسبابو نه د پيدا کيدو خبره يي نو دا يحيا هم بغير د اسبابو نه پيدا شوی دی هغه ته خو تاسو اله نه وايئ د زکریا علیه السلام او د یحیی د پیدایش خبره هم د دې مقصد لپاره ورته کړې ده او بیا د عیسی علیه السلام د پیدایش پر دا ټول تفصیل الله نازل کړو چې دیو هلته ځي نو چې دا ټوله خبره دیو ته صحیح صحیح ټیک ټیک معلومه وي نو چې ضرورت راځي نو دیو به په وینا کې بیا غلطي هم نه کوي هم د دې سره د انبیاو ذکر دی او د دې انبیاو ذکر د ابراهیم علیه السلام بیان دی چې څنګه چې ابراهیم علیه السلام د خپل قوم نه تنګ راغلی وو هجرت یې کړی وو همدغسې دا پیغمبر که ستاسو نه تنګ دی اوسه او تاسو په دی په هجرت باندې مجبور کړی دی نو ستاسو رویه هم د ابراهیم علیه السلام د مخالفینو ده او بل د نورو پیغمبرانو څه ذکر هم دی چې ټول دا څومره پیغمبران راغلي وو تا چې کوم دین راوړی دی دیو ټول هم اقه دین راوړی وو نو دیو ته ګوره او د دیو نه عبرت اخله، هغه زمانه، دغه دین، هغه فتنې او دا نننۍ فتنې ټولې یو شان دي. نو فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد، الله عالم دی په مراد د دې حروفو، ذکر رحمت ربک عبده زکریا، ذکر رحمت ربک، دا ذکر د رحمت د رب ستا دی، په چا؟ عبده په بنده خپل زکريا چې زکريا دی عليه السلام يعنې دا ذکر دی ستا د هغې رحم رحم ستا د رب د هغې رحمت چې هغه په خپل بنده زکريا باندې کړی و هغه څه و اذ نادى ربه کله چې هغه اواز کړی و خپل رب ته نداء خفيا اواز پټ يعنې غلی په پټه هغه ته اواز کړی و قال ویل رب ای زما رب انی وهن العظم مني یقینا کمزوري شوي دي هډوکي زما واشتعل الرأس شیبا او مشتعل شوی دی یعنی داسی وی کنه دا اشتعال خو دی کنه چی اور اغستی دی سر زما دی زما د سر ویختو د بوډاوالی د وجی نه مطلب دا چی ویخته سپین شوی دی ویخته څه دی سپین شوی دی ولم د بوډا شیبا د بوډاوالی د وجی نه ولم اکم بدعائک رب شقیا خو ددی باوجود وای چی کله هم یعنی نه یم زه په بلنه ستا باندې په پس د دعا ستا نه شقيا محرومه يعنې چرته ما چې ستا نه دعا غوښتې ده نو زه محرومه شوی نه يم محرومه شوی نه يم يعنې بيا مې اميد دی يقين دی چې الله د اسبابو نه بغير هم هر څه کولی شي واني خفت الموالي او زه يريږم د خپلو وارثانو نه من ورائي چې زما نه روسته شاته پاتې دي وکانت امرأتي عاقرا د ورثو نه هغې ورثو نه څه مال نه و د پيغمبر دا ځمکې نه وې جایدادونه نه وو مراد دیني ورثه دي چې دا دین چې کوم ما راوړی وو نو شاته چې کوم خلک را روان دي هغه خو ټول کونده یې ناتراش دي یعنې بلکل اړو یو هم پکې د دې دین ساتونکی نشته دی وامرأتي عاقرا او ښځه خو زما شنډې ده نو اسباب خو نشته دی فهب لي من لدنک ولیا نو ته ما ته راکه د خپل طرف نه بغیر د اسبابو نه ولیا وارث یو یی بچی راکه یری سنی یی دلته خلک وای کنه چی بچی وارث یی غوښته چی زما مال واخلی نو پیغمبر مال نه پریدی او څه چی پریدی هغه صدقه کیږی پیغمبرانو علم پریښی دی انما ورثو العلم علم یی پریښی دی نو علم د پیغمبر میراث دی مال د پیغمبر په میراث کی نه یی او ددی نه پته لګی دا راروانه جمله چی ددی وارث لپاره څه وایی یری سنی چی زما وارث جوړ شی ویرث من ال یعقوب او د آل د يعقوب وارث جوړ شي نو وارث خو د خپل پلار يي کنه يعني د پلار وارث ګرځي بچي نو بيا د نيکه او د بل نيکه او د بل خو وارث نه ګرځي کنه خو دلته مراد وراثت کوم مال نه دی بلکي دين دی واجعله رب رضيا او وګرځوه اي ربه دی رضيا پسنديده يا زکريا نو موږ به ته آواز وکړو اي زکريا موږ تاته زيری درکړو درکو په يو هلک باندي چي د هغه نوم به يحيی نه دی ګرځولی مونږ دغه نوم ددې نه مخکې د بل چا لپاره، قال رب نو ده وي ای زما ربه څرنګه به وي زما لپاره غلام هلک، وکانت امرأتي عاقرا او زما ښځه خو شنډې ده، وقد بلغت من الکبر عتیا او زه رسیدلی یم د بوډاوالي نه یم د بوډاوالي په وجه عتیا انتها ته ډیر بوډا شوی یم، قال وویل ورته الله پاک کذلک قال ربک همدقه رنګ ستا رب وایي هو علی هین، دا په ما باندې اسان دي او يقيناً ته ما پيدا کړی وې د دې نه مخکې او نه وې ته هيڅ څه شی او مونږ پيدا کړی وې قال هغه وويل رب اجعل لي اې زما ربه وګرځوه زما لپاره يوه نښه يعنې چې ماته پته ولګي ځکه د حمل د ټهراوېدو پته خو ډېر وخت پس لګي چې يره څه شوي دي نو ماته د اول نه څه علامه وښيه قال آيتک نو ورته وويل الله پاک ستا نښه په دې باندې الله تو په دې چې حمل ټهراو شوی دی الله تکلم الناس ثلاث ليال سويه چې ته به خبرې نه شې کولای د خلکو سره درې ورځې برا درې شپې برابر یعنې سویاً داسې نه چې ته به چاړه شوی یې صحیح سالم به برابر به خو خبرې به نه شې کولای فخرج علی قومه دا چې کله وشو نو راووتو د خپل قوم باندې ته من المحراب د کوټګۍ نه فاوحا الیهم فاوحا یعنې فاومأ الیهم اشاره یې وکړه دوی ته خبرې یې ونه کړای شوې ان سبحو بکرة وعشیه چې تاسو تسبیح وایئ سحر او ماښام یا یحیی الله ورته وي ای یحیی خذ الکتاب بقوة یحیی پیدا شوی دی بیا غټ شوی دی ای یحیی ونیسه کتاب یعنی تورات بقوة په قوت سره په مضبوطیا سره وآتیناه الحکم ورکړو مونږ ده ته حکم یعنی فهم د تورات صبیا په حال د وړوکوالی کی وحنانا او نرم دلی مو ته ورکړی وه من لدنا د خپل طرف نه وزکاة او پاکیزګی مو ته ورکړی وه وکان تقیا او وو دی پرهیزګار مسلمان مطیع وبرا بوالدیه او دی نیکی کوونکی و د خپلو والدینو سره، ولم یکن جبارا عصویا، نه و دی سرکش او خودسر، عصیا، نافرمان، وسلام علیه، سلام دې وي په ده باندې کله چې دی په هغه ورځ باندې چې دی پیدا شوی او په هغه ورځ چې دی به مړ کیږي او په هغه ورځ چې دی به دوباره راژوندی کیږي، ژوندی راوپاڅي به دی ژوندی، واذکر فی الکتاب مریم، اوس د مریم قصم واوره او د عیسی علیه السلام د پیدایش قصم واوره، یاد کړه په کتاب کې په دې قرآن کې د مریم خبره، فتمثل لها بشرا سويا نو برابر شو دې ته پوره د انسان په شکل کې د انسان په شکل کې راغی قالت دې ووي اني اعوذ بالرحمن منک زه پناه غواړم د رحمن ستا نه ان کنت تقيا که ته تقوا دار يې که ته لږ هم د الله نه يريږې نو زه ستا پناه ستا نه پناه غواړم د الله قال هغه ووي انما انا رسول ربک زه ستا د رب رسول يم يعنې فرشته يم جبريل يم لاهب لک غلاما زکيا دې لپاره چې درکم تاته غلاما زکيا پاکيزه هلک په دا ناشنا خبره وه قالت هغې وي انا يکون لي غلام څرنګه به وي زما لپاره هلک ولم يمسسني بشر او نه يم مسه کړی زه بشر يعنې زما خو خاوند نشته ولم اکو بغيا او نه يمه زه بدکار ما خو نه بدکاري کړې ده نه مې خاوند شته نو څنګه به هلک قال نو جبريل ورته ووې کذالک کذالک قال ربک دقه رنګ وايي ستا رب هو علی هين چې دا په ما باندې ډېر اسان دی ولنجعله آیة للناس دې لپاره چې وګرځو مونږ دې لره نښه علامه د خلکو لپاره او رحمت د خپل طرف نه وکان امرا مقديا او دی دا کار فيصله شوی دا کېدو کېدونکی دی فحملته نو دې دا حامله شوله فانتبذت به مکانا قصيا نو ددې حمل باندې دا جدا شوله ددې حمل په وجه مکانا قصیا لرې ځای ته یعنې دا خپله د عبادت کوټګۍ یې پرېښوده بیت لحم ته لاړه دا ځای پرېښود ځکه که دلته خلک خبر شي په حمل باندې خو لویه مسله به راته جوړه شي نو دا ځای یې ورته پرېښود بیا فاجاءها المخاض یو دی ګوره جاء راغی یو دی اجاء رایې وستله فاجاءها المخاض د پیدایش د بچي هغه تکلیف دا راوستله چرته یې راوستله مجبور یې کړه الی جذع النخلة د کجوري هغه تنې خواله د کجوري سایې ته قالت نو دې وي یا لیتني دا تکلیف خو واقعي سخت دي نو قالت دې وي یا لیتني ای کاش چې زه مت قبل هذا د دې نه مخکې مړه شوې وې وکنت نسیا منسیا او وې زه چې زما نوم او نشان نه وې او یو خو دا دا تکلیف دی د بچي د پیدایش خو په دې دومره خپه نه ده، خپه په دې ده چې اوس به خلک څه وایي، بچی د کوم ځای نه راغی، فناداها نو آواز وکړو دې ته پرشتې من تحتها د لاندې طرف نه یعنې چې کوم لاندې نشیبي طرف و، الا تحزني ته مه غم مه خپه کېږه، غم مه کوه، قد جعل ربک تحتک سریا یقینا ستا رب ګرځولې ده ستا نه لاندې سریا یوه چینه، یعنې ته لاندې وګوره د اوبو یو چینه روانه ده، وهزي او وخوځوه الیک خپل ځان ته بجذع النخلة د دې کجوري دا تنه وخوځوه په لاس باندې تساقط علیک نو راوبه غورځیږي په تا باندې رطبا کجوري جنیه تازه رطب هم تازه کجورو ته وایي نیم پخته او جنیه تازه تازه به وي فکلي نو خوره د دې کجورو نه واشربي او څکه د دې چینې نه اوبه وقري عینا او يخوه سترګی په دی بچی باندی خوره دغه شی کجوری سکه دا اوبه وقری عينا بچی ته ګوره سترګی به دی يخيږی فاما ترين من البشر احدا نو که ته د انسانانو نه څوک وګوری فقولی نو بس دا ورته وايه خبری ورسره مه کوه اني نذرت للرحمن چی ما نذر منلی د رحمن دپاره صوما يوه روژه د خاموشی صوما دلته صمتا د خاموشی فلن اکلم الیوم انسیا، نو زه به چړتم خبرې ونه کړم د هیڅ چا سره د یو انسان سره، فاتت به قومها، نو دې، دا، راغلله، راوړو دا هلک، قومها، خپل قوم ته را روانه وه، بچی ورسره دی، تحمله، چې اوچت کړی و، قالو هغوی ورته وې، یا مریم، ای مریمې، لقد جئت شیئا فریا، تا خو وکړو یو کار ډېر ناشنا، ډېر ناشنا. یا اخت هارون، ای د هارون خور، د هارون خور هارون علیه السلام ته نسبت کړی دی، یعنې د هغوی خور یې، د هغوی د قوم یې، ما کان ابوک امرء سوء، نه و ستا پلار بدکار، زناکار نه و، وما کانت امک بغیه، نه ستا مور بدکاره وه، دا تا څه چل وکړو، فاشارت الیه، نو مریم خبرې ونه کړې، دې ماشوم ته اشاره وکړه، قالو هغوی وې کیف نکلم څرنګه به مونږ خبرې وکړو من کان فی المهد صبیا څوک چې په زانګو کې دی صبیا ماشوم یعنې د زانګو ماشوم دی قالت یا دا ده چې په غیږه کې دی ماشوم دی قال نو هغه وې عیسی علیه السلام هم په دغه غیږه کې دی ورځ نیمې دی خبره شروع کړه انی عبد الله زه د الله بنده یم دې ځای کې یو خبره ورته ښایي چې عیسی علیه السلام په ړومبني وخت کې هم ړومبنۍ خبره چې کړې ده نو د خپل الوهیت او د خدایۍ یې نه ده کړې بلکې ویلي یې وو، اني عبد الله، زه د الله بنده یم، نو هغه وایي زه د الله بنده یم او ته وایې نه ته خدای یې. آتاني الکتاب، راکوي به ماته کتاب، وجعلني نبیا، او ماته ما به پیغمبر جوړوي، وجعلني مبارکا، او ګرځوي به ما برکت والا، اینما کنت کوم ځای کې هم چې زه یم، واوصاني بالصلاة والزکاة، او حکم يې کړی دی، نو ماته به حکم کوي، او يې حکم يې کړی دی، په مونځ باندې، په زکات باندې، ما دمت حيا، تر څو چې زه ژوندی يم، وبرًا بوالدتي، او نيکي کوونکی يم د خپل والدينو سره هم، د خپلې مور سره هم، دلته ګوره وبرًا بوالدتي، ځکه پلار نشته دی، بغير د پلار نه پيدا دی، ولم يجعلني جبارًا شقيا، او نه دی ګرځولی ما لره جبارًا سرکش شقيا نافرمان، والسلام علي، او سلام دې وي په ما باندې په کومه ورځ چې زه پيدا شوی يم، په کومه ورځ چې به مړ کېږم او په کومه ورځ چې به زه پاڅېږم ژوندی، ذلک عیسی ابن مریم، دقه دی عیسی زوی د مریم، یعنې د دې نه علاوه بل څه شی نه دی، عیسی دقه دی، قول الحق الذي، حقه وینا، رښتیا خبره، الذي فيه یمترون، هغه خبره چې دوی پکې شک کوي، ما کان لله، نه دی مناسب الله لره، ان یتخذ من ولد، چې ونیسي څوک بچی، سبحانه، پاک دی الله د بچي نه، اذا قضی امرا کله چې حکم وکړي د یو کار، فانما یقول له کن فیکون، نو هغې ته وایي شه نو شي یې، نو الله بغیر د پلار نه حکم کړی او بغیر د پلار نه پیدا شو، نو مخکې آدم پیدا شوی د آدم علیه السلام نه یې پلار او نه یې مور وه، نو هغه ته ولې خدای نه وایې وان الله ربی وربکم او یقینا الله زما رب دی او ستاسو هم رب دی، دا د عیسی علیه السلام بیان دی، زما رب هم الله دی او ستاسو رب هم الله دی فاعبدوه. د هغه عبادت وکړي هذا صراط مستقیم فاختلف الاحزاب نو اختلاف وکړو دې ډلو دې نصاراو من بینهم په خپل منځ کې فویل للذین کفرو نو هلاکت دې د پاره د هغه کسانو چې کافران دي من مشهد یوم عظیم د هغه لویې ورځې د آمد په آمد باندې چې کله هغه لویه ورځ را ښکاره شي اسمع بهم اسمع بهم څنګه ښه به اورېدونکي وابصر او څنګه ښه به لیدونکي یوم یأتوننا یقینا مونږ نرث الارض انا نحن نرث الارض اخر کار مونږ په میراث کې اخلو دا ځمکه ومن علیها او څوک چې په دې باندې دي دا ټول زمونږ میراث دی مونږ ته به پاتې کیږي و الینا یرجعون او دیو به ټول مونږ ته جدا راځي دا ځمکه او په دې کې ټول ماته پاتې دي واذکر فی الکتاب ابراهیم او یاد که په کتاب کې د ابراهیم علیه السلام خبر انه کان صدیقا نبیا، یقینا وو دی رښتینی پیغمبر، راست باز پیغمبر وو. ان د دام د هغه د قوم خبره الله مشرکانو ته وریادوي، کله چې ویلي وو د خپل پلار ته، ای زما پلاره ولې ته عبادت کوې ما د هغه څه، لا یسمع ولا یبصر، چې نه اوري او نه ویني، ولا یغني عنک شیئا، او نه ستا نه څه ضرر دفع کولی شي، یا ابت ای زما پلاره یقینا ماته راغلی دی علم، یعنې د وحي، ما لم یاتک هغه چې تاته نه دی راغلی، فاتبعنی زما خبره ومنه اهدک صراطا سویا وبخښیم تاته نیغه لار ای زما پلاره لا تعبد الشیطان د شیطان خبره مه منه یقینا دا شیطان د رحمان د پاره دی ډیر لوی نافرمان ای زما پلاره زه یریږم په تا باندې چې وبه رسیږي تاته عذاب د رحمان د طرف نه که تا توبه ونه ویسته نو ته به شې د شیطان د پاره مددګار او دوست په اور کې یعنی په اور کې به د هغه ملګری شې قال هغه ورته وی اراغب انت عن الهتی آیا ته اوړېدونکی اراغب یعنې ته اوړې زما د الهو نه ای ابراهیمه لئن لم تنتهی که چېرته ته منع نه شو لارجمنک نو تا به په کاڼو وولم وهجرنی ملیّا او جدا شه زما نه ډېره موده ملیًا ډېره موده یعنې همیشه لپاره جدا شه قال هغه ورته وي سلام علیک بس په تا دې سلام وي دا سلام د متارکې د پرېښودو سلام وو، کله کله سړی چا ته ووایي که نه، بس السلام علیکم لاړم، مطلب دا دی هغه د محبت سلام نه دی، د پرېښودو سلام دی، سأستغفر لک ربی، خو په دې وتو کې ورته وایي، زه به ستا لپاره مغفرت غواړم د خپل رب نه، انه کان بی حفیا، یقینا دا الله په ما باندې دی ډېر مهربان، دا ورته ځکه وایي چې ستا لپاره د مغفرت یعنې چې ته توبه وباسې، ایمان راوړې، مؤمن شې، نو بیا په خپله به دې توبه قبوله شي، واعتزلکم او زه جدا کیږم ستاسو نه وما تدعون من دون الله او د هغه څه نه چې تاسو یې رابلئ د الله نه سوا وادعو ربی او زه رابلم خپل رب عسا الا اکون بدعاء ربی شقیا قریبه ده بعیده ده نه ده بعیده نه ده یعنې امید د دې دی چې زه به نه یم په بلنه د خپل رب نامراده یعنې چې زه خپل رب راوبلم نو زه به چرته هم نامراده نه شم فلما اعتزلهم نو کله چې دی د هغوی نه جدا شو وما يعبدون هغه څه چې هغوی یې عبادت کاوه من دون الله سوا د الله نه وهبنا له اسحاق ورکړو مونږ ده ته اسحاق او يعقوب عليهم السلام وکلا جعلنا نبيا او د هر یو نه مونږ پیغمبر جوړ کړی وو ووهبنا لهم من رحمتنا او ورکړو مونږ هغوی ته د خپل رحمت نه وجعلنا لهم ان پیغمبري مال او اولاد وجعلنا لهم او ګرځولې مونږ د دیو دپاره لسان صدق عليا ژبه د رښتیاو دلته ورکړو موږ دته خپل رحمت د طرف نه خپل رحمت نه ورور د ده چې هارون دی نبی نه پیغمبر هم جوړ کړو ولوله په کتاب کې د اسماعیل علیه السلام خبره انه کان صادق الوعد یقینا دی د وعدې رښتینی و او و دی رسول او نبی او ده به حکم کو خپل اهل ته د مانځه او د زکات او و دی د خپل رب په نزد باندې پسندیده ولوله په کتاب کې د ادریس علیه السلام خبره یقینا دی رښتینی راست باز پیغمبر او اوچت کړو موږ ده لره مکانا علیا لویې مرتبې ته دا ټول هغه کسان دي، انعم الله علیهم، چې الله په دوی باندې انعام کړی او من النبیین، د پیغمبرانو نه، د اولاد د آدم علیه السلام نه او د هغه چا نه چې سواره کړي مونږ د نوح علیه السلام سره، ومن ذریة ابراهیم، او د اولاد د ابراهیم علیه السلام نه، واسرائیل، او د اسرائیل، د اسرائیل نه، د یعقوب علیه السلام نه، وممن هدینا، او د هغه خلکو کې نه چې مونږ هغوی ته هدایت کړی، واجتبینا، او غوره کړي وو مونږ، اذا تتلی علیهم آیات الرحمن، کله چي لوستي کيږي په دوی باندي آيتونه د رحمان خرو سجدا و بکيا نو دوی پريوځي په سجدو باندي او په ژړا باندي يعني د خپل رب مخي ته دوی سجدې لګوي او دوی په ژړا باندي د خپل رب مخي ته دوی د خپلو سترګو نه اوښکي بهيي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين. دی ټول پری ټول عمل کی اخلاص پیدا که دا ټول د خپلی رضا د پاره خاص وګرځوه دا ټول کتاب او دا زمونږ لوستل دا د دی ټولی علاقی د پاره د هدایت ذریعه وګرځوه دا د دی ټولی علاقی د پاره او د ټول امت د پاره د رحمت ذریعه وګرځوه ای الله دا ټول مجلس واله وبخښه د دیو ټول ګناهونه دیو ته معاف که هغه ګناهونه هم چی دیو ټولو ته او مونږ ته معلوم دی. او هغه ګناهونه راته هم معاف که چې مونږ ته نه دي معلوم او تاته ښه معلوم دي اې الله د ديو ټول حاجتونه پوره که څومره خلک چې په ديو کې بيماران دي اې الله د بيمارۍ نه ورله شفاء کامله عاجله ورکه څومره خلک چې نور په مشکلاتو کې دي ټول مشکلات ورته اسان که څومره چې د چا تکليفونه دي څوک بې روزګاره دي د چا امتحانونه او انټرويانې دي اې الله د دې ټولو دا حاجتونه پوره که وصلی الله تعالی علی خير خلقه محمد وآله وأصحبه اجمعين برحمتک.